الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله چاته چې دې تکي الله په ول مهتدي دې په سملار ومن يضلل چاله چې گمراه کې الله فلن تجد لهم بیا به نمومي دا او د پر اولیاء مددګاران من دوني علاوه د الله نه ونحشرهم يوم القيامه راجمه بګو دی لره د قیامت پر ازا لا وجوهم په مخونو باندې پړمخ هم یان لاندو بوک من چاړایګان سمن کانا ځکه چې دنیا کې ځان ډون کور کړو مأواهم جهنم زید دی جهنم نه کله ما خبت کله چې خکته شي دا جهنم ور یا خبت سور شي زیدنا زیاد بکوم دي لپاره سعیرن سوزول ذالک جزاهم دا سزا دي دا بیان نم زکه کفرو دی کو پر کړو بیا تونو زمانی وقالو ویل دی وایدا کنا عظاما او شوم کله چې شو مونږه ډوکی اروپا اروپا تنظری زری اینا ای مونږ لا مبعوثون پورته بکړی شو خلقا جدیده په پیدایش نوی زرا تاسو خبر معنی یې وسکو کو پرې کړو پایاتونو دویم انکار کړو د قیامت نه اولم يروا دون ګوري ان الله الذي الله ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی اسمانونو زمکه قادر قدرت ولا علا په خبره یا خلق چې پیدا کی مثلهم د دیو پشان لا اوسې چې څنګه پیدا کړی دي بیا نه شي پیدا کړل له ول نشم وجعل له مجل نو ګرځول لدی پر نیټه لارې بپی چې نشه شک بایږي بس ظالمون انکار کوي ظالمان الا کفورا مگر د کفر نه انکار نه کوي قول ورته ویل وان تم کچری شي تاسو لو انتم تملکون که تاسو اختیار لرلی خزائن رحمت ربی د خزانو در زما اذن په دا وخت کې لام سکتم نو تاسو به بند کړی وي خشیت الانفاق د وجې د یری د ختمېدلو نه سملی چې الله تعالی اختیار درکړی ته پچو او دل می دومره ډېر ورو دا ټول ورځې د څور کوم نو ختم شي الله حدیث کې راځي لا یغیزو د الله انفاق د شپې نه کمیږي د انفاق د ورځې نه بس یو بل نه سیوا خرج کوي وکال الانسان د انسان قطورا بخل کوونکی کنجوسی کوونکی ولقد آتینا موسی یقینا ورکړو موږ موسی علی السلام ته تیسا آیات بینات نه معجزې ښکارا او معجزي سورې عرب کې ذکر کړی القمل او زبادعه فاسأل بني اسرائيل تفوزو کده بني اسرائيل نه جاو کله چې راغی دیوتا موسی عليه السلام په معجزو وقال له فرعون نو ویل موسی عليه السلام ته فرعون ني لا ظنک زګمان کوم کوم پتا باندې موسی عليه السلام مسور اند جادو کړی شوی نه پتا څه جادو دی ته زما نه علاوه بل خدای مني ټول خلک زما تابعدار یو ته نه مني قال ورته ویل موسی علیه السلام لقد علمت تا ته پته ما انزل هؤلاء ندی را لېږلي دا معجزې الا رب السماوات والارض مګر رب د اسمانونو زموږ بسایره دلیلونه دي د هوښیارتوب چې سړی ځان پی بوکی و انی لا ظنک زما یقین دی په دا باندې فرعون مذبورا دا لا کړی شوی تعالی کیږي غر کیږي چې دا غړي وړي رحمت ګولي په اراده اراده وکړه یفز ایستفز من الارض چې او باسی دی ولرا د زمکینا د مصر نه په اغرق نه وو نو الله وی غر کومه فرعون ومم او سوجد زرو جميعا ټول وی فرعون غرق شوی نه دی مزری ولا خطا شوی دی الله فرعون مم غرق و مم موا سوک چې د سره جميعان ټول د سورې بني اسرائیل نو ویني وقلنا ویل مون بم بعده فس د هلاکت د فرعونانو نه او د نجات بني اسرائیل علی بني اسرائیل سم ویلی بنی اسرائیل ته مونږ ویلی اسکن الارض اوسیږي په دې ځمکه کې پیدا جا وعد الاخره کله چې لار راشي نیټه ورستنه جئنا بكم لپیبا قیامت را به ولو تاسو له مونږه غون په یو ځل وبالحق انزلنا بحق مونږه شروع کړل نزول د قران وبالحق نزل په حق ته تر رسیدلې په منځ کې شک شک نشته ښا وما ارسلنا کن دی لګلې مونږ تعالی الا مبشرا مگر زیر اور کون کې و نذیر او ير اور کون کې وقرانا او لول قران وقرانا د لستو ولا کتاب دی فرقنا او جدا جدا مونږ بیان کړي لتقرا ول الناس وقرانا فرقنا او قران مونږ جدا کړي مضمون داري هر مضمون جدا جدا دی لتقرأه على الناس چې ولولې ته خلکو ته دا قران اعلی مکسن په دمه دمه په آرام یو ورځ سره نه مل کیږي خو همیشه به وي ټوټي بنه کې وره ونزلنا اور علیک لمن دل تنزیلا پلګ لګ را لګلو باندې سورہ فرقان کې ویل نو ثبت بی فؤادک دی ویل په یو ځل ولې نه ته چې د الله نبی نو الله د الله په موسی علیه السلام په شان یو ځل قرآن ولې نه درکوي الله یې هغه منلی هغه کې مې اختلاف کړی او دا لږ لږ ذکر علی کوم ستاسو په مضبوطوم قل امنو به و ایمان راوړی په دې باندې او کې ایمان نه راوړی ان الذين يقرنا خلق اوتو العلم جوړ کړی شوی ورته پوها من قبلی مکه قران نه اذا ادلالم کله چې ولسره چې په دې باندې قران يخرون للذقان غورځيږي دی په زنه باندې سجدان زی لګونګي سجده په زنه باندې نه کوي خو زنه ټولونه نږدې دی انسان په اندامونو کې زمکه ته دی ويقولون ويدو سبحان ربنا باكي درب زمول را ان كان وعد ربنا يقنا دا وعد رب زمول مفعولا خامغا کړی شوی کیدونکي ويخرون للاذقان پریوزی دی په زنو باندې یبغون جاړي الله تو یزيدهم او زیاتې دی لرا خشوعا عاجزی قل ادعوا الله ويا قرب لي الله لرا ويد الرحمن او قرب لي الله را پر نوم الرحمن ذات ايما تدعو په کوم یو نوم چې الله را بلې په له الاسماء الحسنا الله لپاره د نومونه خيستا دی وی دا رحمان رحمان ته چاته یو موږ ته شرک مکو په خپل رحمان رحمان کې یا رحمان کې خو په امامه کې سړیو هغه ځان ته رحمان ویلي دا هغه طرف ته دعوت ورکړي هغه ومني موږ ته یې مکو په خپل دا کوي بیا خو په خلک باندې نه پیږي دا څه وي خبره معنی الله کې په الله په نوم باندې الله تواس کوي او رحمان کوي الله دا ټول خسته نه نه ما کور کې دروازه ولګوله دروازې په ګړس کو په تیزه تسلم می لګولو وهر ګیټ غټه دروازه هغه به چې ما کله کولا وکړه هر چا وکړه خو چې واپس ودل نو هغه به دې جګړه سکو چې ما هغه ته سپلای دا دغه دا دلته چې کومه سپلای دا همامنو کې چې ګورت والا د دې دا ټیر مې وته زړونو کوم چې دا کله راځي دا به ځان سره مخ یوړي جګړه سالته دغه ته بنخلي چې دا زوتلو جو ویلی چې ستاسو ویجی دا شرک دی او په خلکو ورځونه کوي په خپل هغه نظر ماتي د پاره دغه ځوړنده کړل روز وراره مې راغی او شو کوله مې دې ولې شو کوله مولي صاحب ته څه غیر بار خلک وایي مولي صاحب چې ځوړنده کړی دا مې د دې سی به غوړي ما ودوي تا دې د پاره خلک وایي دا نظر د پاره مولي صاحب ځوړنده کړل دا ولا تجر بصلاتک او په زور مکه وټول منځونه ولا تخافت بیا او ټول په پټه مګوا یو معنی ده ولا تجهر بصلاتک او جار ډیر زیات په زور باندې د سعودي د جماعتونو غوندي منځونه مکولا تو خافت بیا ډیر پټ پټ هم مکوا څنګه چې مقتدیان دي قرات ناوري او د سیمو آیا چې دوه د پسې ولاړی په تراو کې او ته شارې سباله پورې आवाज یې څه مطلب د خپل مقتدی مقتدیانو پو همرا قرات بکې چې هغه اوري چې کړي مګو بل څوک بل څه کار کوي نو بیا به بند کړه کنه لو سکیور مې چلوي وی ټیک دی مخکې ویل د سې دی او سوې دی سې دی دی غریبانان نور در خطا دي نو چې څوک درې معنا دا ولا تو جا ولا تجر بي صلاتک په زور باندې قرات مکوا زکه ډیر په زور باندې مکو ډیر پټم مکوا په زور مکوا زکه چې په ډیر زور کې نو کافران برازي تا ته تکلیف رسي ولا تخافت بیا د خپل ملګرو نه مپټوا چې غلې غلې وي چې ملګری هم نه اوري دومره غوا چې ملګری اوري او بار کافران نه اوري ځکه کافران براتل نو باندې پیغمبر ته تکلیف رسو عائشہ به معنی کوي ولا تجر بصلاتک په زور مکوا دعا خپل ولا تخافت بیا او د مرګرو نه پټوا م په زور دعاګانې مغواړه او چې کله مرګرو ترخه نو بیا پټه پټه د مرګرو نه مکوا غو تم خیا دې وایي چې مرګري دی اوري ښه چې ایز د کوي ولا وابتغي بین ذلک ولا ټوا په منځ دې جهر او د دې پټ کې سبیل لار ډیر بزور عمر سے جمعات یې لګیا ده په زور زور الحمدلله رب العالمین په زور زور د شپې تهجد کوي وای او ابو بکر صاحب غلې غلې لګیا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنه د پوزو عمره بیگا تا په جمعه کې په زور زور مونږ ویلې دا قرات دی کولی وی دا الله رسول شیطان می زغلو قران می ویل شیطان می زغلو ابو بکر ډیر دی پټ پټ لګیا وی وی دا الله نبی ما خود خپل رب سره جرګه کولا جرګه هو پټه پټه یې کنه عمر سیب ته وی تلک کته کا आवाज ډیر په زور مو او ابو بکر ته ته لګ आवाज اوچت کا شپې چې مون سړی کوي بازار باندې قرت کوي سي پرخ نشته وقول الحمد لله الذي ويا حمد ندي هغه الله لره لم يتخذ ولدا چې نه دی نیولې ځان لا بچي ولم يكن له شريك نشته سره حصدار په ملک په بچای کې نه د الله نه لاندې شته دی نه د الله سره مساوي شي شریک مساوي کنه ولم يكن له ولي من الذل او نشته دی د الله پر مددگار من الذل د وجې د کمزورتیا نه سملم نه د الله نه برشته دی نه د الله برابر شته نه د الله نه څه لاندې دا ولادت شته نه بچی شته نه شریک شته نه د الله د پاسه څوک ضرورت شته وکبروا تکبیرا او یهود وی لولا الاولیاء لذلت که اولیاء نه وي نو الله به خویدلې وي خطا شوی به اولیاء ته دا خود نه کوي مشوري اولیاء سره الله کوي الله وینا ولم یکن له ولی من الذل او نشته د الله لپاره مددگار من الذل د وجد کمزورتیانا الله کمزور نه دی دا ضرور دی وکبروا لوی بیان الله تکبیرن په لوی بیان ول سره الحمدلله چې وې من عبد الرحمن